سورت سورت القصص ته مکی سورت ته بل نومي سورت موسی هم منقول ده البته روایت دا سه ډیر قوی نه ده د مخ کی صورت صورت نمل سره ربط سره نو ربط خو بیخی واضح ته چې په سورته نمل کې نفي د الہیت د غیر الله نه وشو چې د الله جل جلاله نه بغیر بل څوک الہ نشته دی نو په سورته قصص کې د یو داسې سړی واقع بیانې چې هغه دعوا کړې و چې زه الہ ما او هغه الله تعالی څنګه تباہ او برباد کړ دغه شانتی په صورت نمل کې بیان وکړو د ادله او عقلیو په توحید باندې نو په صورت قصص کې به اوس دلیل نقلی راوړي په دې باندې د قصې د موسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نه هم دغه شانتی په صورت نمل کې ورتا دا قصه ذکر کړه چې یارا بادشاہی الله تعالی یو چاله ور کړی وا هغه شاکران بندګانو داوود علی السلام او سليمان علی السلام نو الله تعالی دا غوی بادشاہی نورم فراخ کړه ځکه چې غوی شکر ادا کوي نو په دې صورت کې یو ناشکر بادشاہ داغه قصه کوي چې هغه لمن بادشاہي ورکړې و هغه ډېر لوی ناشکر وکړه نو الله تعالی تبا کړو دغه رنګ په صورت نمل کې امداد موسی علی السلام قصه بیان کړه خو یو مقصد د پاره بیان کړه چې پاره کې مقصود نفي د علم غیب د غیر الله نه وای راشه دا قصه بیا واوره خو په بل انداز واوره چې په دې کې اوس مقصود د تسلی مؤمنانو ته مؤمنانو ته تسلی ده دا رنګ په آخر د صورت کې وی وقل الحمدلله سيريكم آیاته الله بتاست د خپل عذاب علامات او نخ خی راشه یو د عذاب نخې وګوره فرعون دې کنه الله تعالی په څنګه عذاب راوستو نو دغه د مثال درکې سورته قصص دعوه صدا دعوه د سورته قصص دا تسلی مؤمنانو ته داعیانو ته خو پس سره په مقاسات د مصائب سره مصیبتونه به تیرای داسې نه ده چې صرف تسلی ده مصیبتونه به تیرای کامیابی به حاصلېږي خو پس د صبر نه په مصیبتونو باندې چې کله په مصیبتونو باندې صبر وکي نو پس دا غي نو بیا سکیږي بیا ورته کامیابی حاصلېږي دغه دعوه په دې صورت کې ثابتې په ذکر د نعمتونو سره په موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې او په ذکر د نقمتونو سره د عذابونو سره په مخالفینو باندې په مخالفینو باندې څنګه عذابونه راوستل د هغه په نقمتونو سره دغه رنګ به په صورت کې ادله عقلیه چې کوم دنو هغه براوړي د پاره د اثبات د توحید چې ګوره کامیابی ګوره په توحید کې ده او دغه رنګ به په صورت کې شپږ نمونه اسماء الله الحسنا ذکر کړي د پاره د تسلی او دغه رنگي با په صورت کې ذکر کوي لس صفات د مؤمنانو چې هغه ته به ویل کېږي صفات او شجاعت د بهادرۍ صفاتونه د تسلی صفاتونه د بهادرۍ صفاتونه هغه د مؤمنانو دي هغه لس خصلتونه چې کوم دغه هغه ورته په صورت کې ذکر کړي سورۃ القصص په ټولو سوراتونو کې ځان ته یو امتیازي شانته حیثیت دا لري چې سورۃ القصص د هغه واقعاتو یو خلاصه چې کوم د ناغه ته اوس مخه ترا پیش کړي او دغه د ماضی واقعات ذکر کړي د دې لپاره چې په مستقبل کې او په حال کې ته د کم جبار سره مخامخي نو د هغه جبار حالات چې کوم دینو هغه برته خي خود ماضی په تاریخ کې نو بیا چې د ماضی په تاریخ کې دا هغه حالات څنګه بیا نتیجه سره وتا نو دا د مستقبل او د حال دا طاغوت او جبار پاغي باندې قیاس کا د د څنګه کیفیت ته نو د نتیجه به څنګه راوځي هغه په دې صورت کې ډیر په خولي انداز باندې ذکر کیږي په داسې انداز به ذکر کیږي په صورت کې چې ان شاء الله تعالی موږ به کوشش کوو چې هغه موږ خلاصه دا غي راځي کړو علما او پاغي باندې لیکل کړی دي چې یو با د موجوده مملکت مملکتونو چې کم غټ مملکت ته او د اغي مملکت سم مناسبتو د فرعون مملکت څنګه او موجوده مملکتونو اغي کې څه دي دویم د دوی د قوت توازن چې دواړو قوتونه هغه یو قوي او دام قوي خلق دي دریم د دې صورت کې د بعض خلکو مالی قوتونه هغه به ذکر کوي او هغه به د موجوده مالی قوتونو سره پرتله کول غواړي او دریم نمبر په پا صورت کې د میډیا او د اعلام چې کم انداز د موجوده قوت هغه به د مخکینی قوت سره پرتله کول غواړي او سلورم به کوم دنه په صورت کې د جرایم او د غوی چې جرایم د دوی څنګه دی او د غوی څنګه دی دا خو به وی ورسره به عام صفاتونه په صورت کې ذکر کیږي چې هغه د فرعون او کده هامان او کده قارون او کده بل مشرک او کافری چې هغه تمونګ وایو اسباب زوال الطغات د طاغیانو او د سرکش خلکو د زوال اسبابو او دا په دې صورت کې چې کم شمار کړي شوی دي هغه به 55 ښه 55 خصلتونه برازي او هغه بیا تاسو ګورئ چې په موجوده طاغوتیانو کې دغه صفاتونه موجود دي او که موجود نه دي او که موجود دي نو څومره موجود دي بل به په صورت کې راځي یو د دغه د اقتصادیات یو دغه برازي نظام برازي چې هغه زمانہ کې د هغه نظام یو مشر نو داغه په نوم سره هغه نظام مسما شوی دی چې هغه ته قارون ویل کیږي او په دې زمانہ کې هغه نظام ته ویل کیږي کیپټالیزم پوښوي سرمایدارانه نظام دا هغه سرمایدارانه نظام تفصيلات په لګ راځي تا ته یو دغه درکې یو نقشه به درکې چې دا هغه سنقشه ده په یو لساتو نقطو کې بلاغي نقشه درکې او بیا بلاغي نتیجه درکې د خلکو هغه ته پاس کېدل او څه شي او څه شي دا ټول برته ذکر کړي دغه بچ کم دنه د دې صورت کې دا برازي دا بر دې صورت یو انداز ښه اوس صورت چې کوم دینو مشتمل دی پس دغه باندې پدریو بابونو باندې اول باب بد دې دا نه واخلې تر درې سلويخ نمبر آیات پورې دا بړومبه باب چلیږي بیا بدویم باب دا ترتیب د صورت ته بیا بدویم باب د سلور سلویخ آیات نا هغه به شروع شي او دغه بیا چلیږي دویم باب دا به بیا ذکر کیږي ان شاء الله تعالی د دغه نه به شروع کیږي ها دا دی او صحیح شو او د شي دغه پورې تر یو کم شپیتم نمبر آیات پورې با دغه باب بیا دویم چلیږي دریم باب بیا سوي هغه به بیا د شپږ نمبر آیات نه شروع کیږي د اخر تر صورت پورې خدي دا بیا ده دا د صورت اشتمال د پدریو بابونو باندې په اول باب کې با د صورت چې کوم دنو ا پسوار لسو دیار لسم نمبر آیات پوری دا اول خو به د صورت چې کوم دنو دغو کې دیار لسم نمبر آیات پوری به یو مقدمه غونتی وی او بیا به د سوار لسم آیات نه قصه د موسی علی السلام شروع شي او هغه بیا په پنځو مقامات باندې مشتمل وي پنځه مقامات په بیا په هغه قصه کې وي خجی دغه طرز باندې به بیا ان شاء الله تعالی دا دویم باب او دا اول باب به بیا دغه کیږي په دې سره اوس اوله مقدمه چې کوم ده په هغه کې اول ترغیب ال کتاب دی بیا اجمالی قصه د موسی علیه صلوات و سلام هغه طرف ته اشاره کوي په درې میات کې وغه دعوه د صورت هم ده دعوه د صورت هم دغه ده او بیا د هغه نه پس کوم دی نو د فرعون هغه پینځه دغه ذکر کوي پینځه اسباب د عذاب ته په دې کې کم کم آرامي توبونه او بیا دا غینه پس کوم دی نو دا غی په بدل کې نعمتونه په بنی اسرائیل باندې ها د دغه پینزو په بدل کې په بنی اسرائیل باندې بیا الله تعالی پینځه نعمتونه کوي بیا دا غی نه پس کوم دی د شپږم آیات د ووم آیات نه د موسی علیه السلام د پیدایش قصه شروع شي خجی او دا تر دیارلسم آیات پورې یو مقام دی بیا د سوارلسم آیات نو بیا دویم مقام شروع کیږي ها دا څه طرز دی چې اول ترغیب ال کتاب بیا چې کوم دینو بیا د اجمالی قصه او بیا دا غینه پس 15 اسباب د عذاب 15 خباستونه د فرعون او بیا 15 نعمتونه په بنی اسرائیل باندې بس دې پورش پغم نمبر آیات پورې مقدمه شي او بیا به د وم نمبر آیات نه د موسی علی السلام قصه شروع شي چې په پنځو مقامات او مشتمل وي نو تر څوار لسمه پورې به یو مقام تر دویشتم پورې بل مقام بیا به داسې چلیږي خجی دا به طرز به ښا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی کم ذات ته الذي اختصا چې هغه ذات ته چې خاص کړی شوی دی بالعظمت والکمال په عظمت او په کمال سره فرعون کې عظمت نشته لري سړیا عظمت د چا دی هغه د الله تعالی دی الرحمن رحمان دی الله تعالی الذي عم بنعمه اهل الايمان والكفران ایمان او کفران والا دواړو خپل نعمتونه عام کړی دي دغه آیاتونه د کتاب مبین دي د ظاهر مضمون والا کتاب دغه آیاتونه دي په دې کې اشاره ده دې خبره ته چې دا قصه چې کومه ده فرعون دا قصه نو دا داسې مو وایي چې بس دا یو قصه وا او تیر شو نه نه دا قصه د هر زمانه سره متعلق ده په هر زمانه کې یو فرعون راځي د پاره د تسلی دا قوم یؤمنون چې هغه قوم ایمان راوړي هغه کوم قوم چې ایمان راوړي نو د هغه د تسلی د پاره بعضی دغه چې کوم دنو خبرونه د موسی او د فرعون هغه ذکر کوو درته ان فرعون علا فی الارض اوس د توي ګور وتا ان فرعون قصه دادا یقینا دا فرعون چې ور دي فرعون اول حالت وورا یقینا دا فرعون چې علا فی الارض لوی کړي و پزمکه د مصر کې انه یقینا دا فرعون چو کان من المفسدین دی و د اعلی مفسدانو نا لوی فسادګر سړی دا وخا لوی فسادګر سړی و پدې کې ان فرعون علا فی الارض پدې کې ذکر وشو د مملکت د فرعون چې مملکت د فرعون او نظام د فرعون څنګه ان فرعون علا فی الارض فرعون سو عالی او خا ډیر لوی کړي او پز مکه کې وېزده ما بل څوک نشته رخا وګورئ نن ما نن موجوده طاغوت وګورئ امریکا ام دک شانته ده کنه علا فی الارض پر ټول از مکه باندې لوی کړي دا ټول حکومتونه د خپل ځان لاندې کړي دي دا لوی دا بل چې کوم دی نو بل څه کار کړی دی بل د فرعون د مملکت طریقه دا وها وجعل اهلها شيعا هو شکن لړاو او حکومت کرو خلکو په مینس کې اختلاف پیدا کنو بیا په حکومت کوا دا د فرعون سیاست وها د فرعون دو مشهور سیاستونه وو یو دلته ذکر دی وجعل اهلها شیعا او بل برست صحامیم صدق راضی فاستخف قومه فاطاعوا خپل قوم بی وقوفه جوړ کړو ښا قوم ته داسې یو خبر را وړاندې کړی چې بس قوم په روانو دا دو سیاستونه د همیشه د فرعونانو سیاستونه ښا دومره شور مچاو که چې خلک بیا قل کړي خلک نه پويږي او تاسو در روان شي دومره پړق پړق جوړ کا ډالر دی او سدي او سدي او چې خلک تاسو در روان شي خلکو ته پته نه لګي او دویم نمبر چې کوم دنو خلک د توړ پوړ او د ټوټ پوټ شکار خلکو کې اختلاف پیدا کا خلک په ډلو ډلو ویشا وګورنه خلک څنګه ډلې ډلې کړي دي خلک داسې ډلې ډلې کړي دي چې خلک یو بل سره په جنگ ورستی دی یو دویم نمبر خلک ډلې کړي دي تقسیم طبقاتی تقسیم راځته دي ملکو دنیا تقسیمه کړي دا وای دی ته ویل کیږي اول درجه کی دنیا او دې ته ویل کیږي د دویمه درجه دنیا او دې ته ویل کیږي د دریمه درجه دنیا د درې تیسری دنیا به تاسو نوم اورېدلې چرتا افریقایي ممالک ته دوی تیسری دنیا وایخه دریم قسم دنیا دا کمزوري خلک تیدای کمزوري کړی دي نو وجعل اهلها شیعا دویم دغه چې کوم د فرعون سیاست هغه دا وخا دریم سیاست یې سو یذبح ابناءهم د انسانانو قتل عام کول د انسانانو قتل عام کول څه دي د دریم ملکی سیاست ته ښا خلق قتل ک په ملک کې دنهم هغه ریډ انډین چې کوم دی هغه ټول قتل کړ ښا ریډ انډین ټول قتل کړ بهر دنیا کې هم پس پینا جامه کې د خلکو خزي بي عزت کړي ها پس پینا جامه کې انجیو دا او فلانې دی او فلانې دی موجوده امریکای او اقوام متحده دواړو د خلکو خزي چې کوم نه هغه څه کړي هغه بي عزت کړي کې بي عزت نه کړي دغه طریقې سره دا د دوی د ملک هغه طریقې کار د ملک چې کوم دی هغه دا دی ښا د ملک طریقې کار دا دی او د دغه د حکومت طریقې کار دا دی دغه شانتي د قوت طریقه کار څه دی قوت څه دی څومره قوت مسلط کړی دی قوت دغه مسلط کړی دی چې یو ګورا او وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم خلق کمزوری کوي کنه ها چې څوک سر راوچتای امریکای په سر کینی چې دا کمزوري کی ها دغه شانته د خپل طاغوت مګوري پاکستان دغه هم دغه شانته کار کوي ښه خلک کمزوري کول او دغه کول لاندې کول هغه یو ویل کنه وی چې زبر دوی داسې دور ته ورسوم پتر کې دور مې اون مې اون کولې جاونګا زبر دوی داسې دور ته ورسوم چې خلکو به د کانی نه اور بلولو هغه دور ته به ورسوم مشرف ویل کنه دغه کار د دوی دی دا دوی کوي ښا او دغه شانتی قوت دا دی چې دا ناری وای کنا لکه سورته زخرف کې براشي یو 50 آیات کې الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی ولدا ازمکه زمانه ده سو دا خار دا مصر زمانه ده سو دا خو زما پکې نیرونه بهیږي دا خو زما ملک دی نو دوی موي دنیا ټوله زمونږ مخه ته خلاف ده مونږه څوک نشي ملکول چې زمونږ دشمن په کم ځای کې مونږ په هغه ځای کې حمله کوو دا سدي دغه د ته د دوی د قوت چې کم دنه هغه په دې انداز باندې څه کوي هغه ښکارا کوي او دغه شانته د دوی سشه د قوت اندازا رست راضی په صورت د دې صورت کې و او ونمکن لهم فی الارض پشپغم آیات کې راضی منهم ما كانوا يحذرون دین د بعضی سیزونو نه یریږي کنه سره د قوت نه بعضی سیزونو نه یره کوي هغه خلاف استعمالیږي نن دوی د ایمان خلاف استعمالي کی هغه د هغه سړي خلاف استعمالي دل چې یو ایمان والا برازي او زمونږ د تخ پول ټکای نو د دوی دغه کار دی ښا دا بر دغه کیږي روستو د مال دغم په دغه صورت کې بیا راځي خا ان شاء الله تعالی نو دای د فرعون هغه دغه شوخه ان فرعون علا فی الارض دای بادشاہی شوخه علوی کړي په پزما کې پټول ځانو چت کړي وي مونږ یو قوت یو قوت امریکای ویل اول برټ ویل کنه ها وی مونږه سيو مونږه یو قوت یو ښا په دنیا کې یو قوت ته چغه امریکا ده دا د دوی کار دی وجعل اهلها شيعا او تغرزول یو اهل د دې مختلف ډلې خلق او جنگوا طبقاتی تقسیم کا مذهبی تقسیم کا یستضعف طائفه منهم کمزوري کول به یو کمزوري کول به یو ډله د دوی نه چغه بنی اسرائیلو ننم د یو ډله چې کمزوري کمزوري کوي چې اهل ایمان خلک داغه د کمزوري کول داغه مالی وسایل قبضه کول هغه باندې قبضه کول هغه کنټرول کول دار دوی کار دی یذبح ابناءهم او علالول به دامن د دوی ويستحيي نساءهم او ژوندۍ به پرې خو دی هغه خزل دوی انه کان من المفسدين یقینا ودا فرعون د لوی فسادګرونه لوی فسادګرو داخه جرائم سو جرائم دک کو کنا یذبح ابناءهم دا جرمو و یستحی نساءهم دا جرمو انه کان من المفسدین دا جرمو ها په دغه وخت کې چې کله فرعون په مصر باندې بادشاہ و په مصر کې درې قومونه اوسېدل خجی یو قوم قبطو بل قوم چې کوم دی هغه دغه بنی اسرائیل او دریم قوم چې کوم دی هغه عملی خو عمالقه چې ورته وي دا درې قومونه نو فرعون بس کار کولو فرعون خو یو دا قومونه په خپل منځ کې سره تقسیم کړیو خپل قوم او چت کړو علا فی الارض او دې قبطیو او بل طرف ته به دا کار کولو چې بنی اسرائیل به سکو لغه به ځپل ځکه د بنی اسرائیل په باره کې دې په یاره کې او خروج ترالی چې دې ولې په یاره کې چې بنی اسرائیل دا ومان حکومت والی نو په دې وجه باندې او هغه د دد الہ او عبادت هم نه کول هغه موحدین او مؤمنانو په هغه ټیم کې نو ځکه هم چې کوم دنه د سکول د دغه کار کول خام ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين دریم چې کوم دنو زمکه ورته ورکي سلورم ونمکن لهم فی الارض دغه ورته ورکي پس زمکه کې ورته حکومت هم ورکي او ونوری فرعون او هامان فرعون او هامان ته خی چې الله تعالی او ته خی چې څنګه تاسو رچانه یری دی هغه ته څنګه راوستو هغه ته څنګه قوت ورکړه دا ورته الله تعالی کوي او دا په هر زمانہ کې کوي چې خلک کمزوري شي نو بیا الله تعالی دغه شانتي مدد کوي ونريد ان نمنا او موږ اراده کړی دا ګوره دا نه چې و ارادنا موږ د بنی اسرائیل مبارک اراده کړی و الله وای دا اراده د ما همیشه ده چې پچام داسې فرعون مسلط کیږي بیا داسې بدلون راولم ها انقلاب برازي ونريد ذ اراده لرم ان نمنا علی الذين استضعفوا چې احسانکم موږ پاکستان باندې استضعفوا چې کمزوري ګڼل شي په ارض پزمکه کې هغه په ځما کې خلک کمزوري غني دا ډوډۍ خلاص او چني او طالب او د مدرسې دی به اوس کوم دنو دی برازي او دی به حکومت نسی هو چې کنه الله وی ونجعلهم ائمتن ز په دوی احسان کوم نه ګرځوم دوی لرا ائمتن امامان د ځمکه د ځمکه مشران ته نه جوړوم بل ونجعلهم الوارثین او ګرځوم دوی لره وارثان د زمکه هغه زمکه دوی ته په میراث کې اخیری وارثان اخیری حقداران د زمکه به دوی مالکان ښا هغه به دوی ونمکن لهم فی الارض بل سکار کوم قوت ور کوم دوی لره په زمکه کې ونري فرعون وهامان او خيم فرعون قومغه فرعون او هامان تا وجنودهما او لخر د دوی ته منهم د دوی نه ما كانوا يحذرون هغه دوی ته یریږي هغه چې دوی ته سکیږي یریږي چې نه او دوی ته ځان ساتي هغه ورته دوخم چې هغه څنګه راولم ښا هغه روس راځي چې څنګه راولي داغه د کور راولي ښا و نوریا الله تعالی وی زی ورته خیم کنه نو چې الله وی چې زی ورته خیم بیا غو خودلې داسي خاطر هغه په کور کې رالوي نو پدې کې ان فرعون علا فی الارض بل خلقو کی تفریقا چول وجعل اهلها شیعا بل په دی باندې استضعاف ته خلقو چې خلق چې کوم دنو هغه سکه اسی به سه خلق کمزوري کې بل چې کوم دنو قتل بغیر د ګنا نه یذبح ابناءهم بل خزی چې کوم دینو هغه څه کول هغه خپل دغه کول وینځ کولو د خلکو خزی اسه بیسا استعباد النساء ويست ويستحيي نساءهم بل چې کوم دینو عالمی فساد خورول عالمی فساد انه کان من المفسدين عالمی مفسد فرعون ها دا کار بل زمکه د خلکو نه نیول نو الله تعالی ونجعلهم الوارثین چې وی د دوی نه ځمکه نیولې و د مصر دغه نه کنه بنی اسرائیل نه الله وی به واپس درکم ښا بل په لخر باندې په فوجونو باندې سکول غرور کول او ایونوریه فرعون و هامان و جنودهما لخکری وی په فوج باندې ډېر په غرور کې او خانن سبام دوی په فوجونو باندې په غرور کې دی ګوري ورته کنه ها بل پکې څه شه دی بل به اوس نور راشي مخکې وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا اوس قصه د موسی علی السلام شروع شو او دا قصه اوس نور قصونه جدا را دي کی بیخی د پیدایش ته وخت نه قصه شروع کړه او دا مشتمل له پنځو مقامات باندې اول مقام تر دیار لسم نمبر آیات پورې دی په دې کې اول د موسی علی السلام د پیدایش نفس د مور ته الهام دی او دې بیا غدغه ته صندوق ته غرزول دي او بیا دریاب ته او بیا د فرعون راو چتول دي او بیا الله فرعون ته دشمن ګرځي او د مور ته را واپس کیدل دي دا ټول خبره چې کوم در دا پدې کې راځي ښا وا او حینا الله وای مونږ وحی وکړه الی ام موسی مور د موسی علی السلام ته ان ارضعیه چې پي ورکو دي موسی علی السلام ته موسی علی السلام ته پي ورکو یعنی جاری ساته فاذا خفت کله چې ته ویریږي علیه پدی بچی باندې پدی موسی علی السلام باندې دا الله تعالی وی ما وحی وکړه دا وحی څنګه وحی وا وحی ما تاسو ته ویلو په قران کې پډیرو مانو راځي کله وحی په معنا ده وحی سر راضی لکه نبی ته څنګه راضی کله وحی په معنی د الهام سر راضی بیا غ الهام کله فرشتہ راشي او کله پکې فرشتہ ناراضی په ځکه دغه شانتی خبره وغورځيږي کله مطلب دا دی هغه وحی چې کوم دنه هغه په د هغه تدبیر چې الله تعالی په زړه کې کم درواچه هغه تم وحی ویل کېږي دلته کوم وحی مراد ده دلته هغه وحی د الهام مراد ده لکه مریم بیبي ته شوی و بعد دی وی چې نه بعد دا په زړه کې دغه شانته القا او شو خو دغه سه القا ځکه نه ده چې دې ده کې دوه خبرې دي یو خو بچي او بو ته غرزول لسی ټیک ته دا ورته القا او شو لیکن بل خبر راضی وجاعلوه ان رادوه الیکی مونږه تا ترا واپس کو وجاعلوه من المرسلین او د رسولانو نه ګرځو نو د رسولانو دا خبره بغیر د وحی نه نه د الهام نه نه معلومیږي چې دې ته فرشته نه راغلی دې ته فرشته را لاو الهام ورته وکړو چې مونږه دا بچي سره داستا دا مونږه چې کوم دنو دا مونږه دې به د رسولانو نه ګرځي الله تعالی ها فاذا خفت عليه فالقي پدې کې د طاغیانو بل یو خصلت ذکر شو چې هغه په هغه زمانہ کې په فرعون کې موجودو او د دې زمانه په فرعون کې موجود دی هغه سده خوف خورول ها خوف په خلکو کې یره خورول دومره یره چې خلک په خپل بچی یریږي او دغه ته غردی دریاب ته غردی ها چلاله را لنکی دومره یره دغه شانتنن هم چې کوم د خلک یریږي خپل بچی ته وای کورته مرازه ښا کورته وای مرازه بچي ځکه تا پسې فرعونان ګرځي کنه خو شوي تا پسې امریکا ګرځي تا پسې ډرون ګرځي تا پسې چې کوم د پاکستان ګرځي تا پسې آیسای ګرځي نو ته بچي کورته مرازه مهرباني وکړه ښا دک شانت فرعونو فاذا خفت عليه فالقيه في اليم بچي دریاب ته ولې غردو دومره ير راغلي وخا خدغه مور ته الله تسلی ورکي ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك څنګه ګوره دا د اول د صورت ته روز اخر د صورت بیا موږ د اول د صورت سره لګاو دک شانت نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا الله تعالی وی ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد تخفکی ګمر اخر د صورت کې ورته وی تا بم د مکی تر واپس کوم څنګه چې می موسی د مور غی کې تر واپس کو دک رنگ به تا خپل کلی تر واپس کوم ها دغه شان به واپس کوم خفکی ګما ان نارادوه الیک وجاعلوه من المرسلین فلتقطه آل فرعون نو پور تک لقطه کدلرا لقطه چې بچي خلکو میخا لقطه کدلرا پور تک کدلرا آل فرعون آل د فرعون د فرعون کور او د دوی دا وزیران او وزیران راونیو ليكون لهم لام د پاره د عاقبت ته عاقبت او انجام به دار او دي چې شی به د موسی عليه السلام دوی لرا عدو ون دشمن وحزنن او غم دی به ته غم شي ښا دی به ته سبب د غم وګرځيږي د موسی عليه السلام چې دوی د خوشحالي د پاره اوچت کړي چې دا خو معشوم دی او زمونږه بچي شو الله ويم دا برته دشمن کوما ودرېګه و نوريما ویلي دي کنه زبه درته خېما نو چې دې درته خېم زما خود لوس داسې دي خاطر تعالی اوس پکور کې بعد دشمن لويوم ليكون لهم عدوا دې لپاره چې شدا دې د دوی د پاره دشمن وحزن او غم ان فرعون یقینا دا فرعون چې هو حامان او د وزیر حامان نو چرته به هامان برتانیوی نو او چرته په کومه ځمکه باندې به هامان پاکستانو میخا چې هغه وو سره ملګرتیا کوي نو دغه شان ته دا په ټول د تسنی تسنی سی ایو سیغي په دې صورت کې راځي ښا ليكون لهم عدوا دې لپاره چې شي بدا موسی عليه السلام دشمن دوی لرا دوی ته بده دشمن شي نو یو کار بداو شي خپل فرعونانو باندې چې اول اول بدی ته دشمنان راخکار شي وحزنا او د دوی به بیا غمونه شروع شي خاول کې غمونه نو ښا فرعون باندې څلور سو وکاله وي سردار دیم نو راغله ها دا ویل کیږي چې د باندې دوره عموده چې کوم دنه سردار دیم نو راغله دومره په خوشاله کېو الله وی غم د پیدا کوم غم امریکې تم پیدا شو غم پاکستان تم پیدا شو دیم ډېر مزه وکړي او د الله نه بغاوت چې کوم دنه غي کولو د پاکستان حکومت تم الله تعالی غم پیدا کوم ان فرعون و هامان یقینا دا فرعون او هامان و جنودهما كانوا خاطئين بل خصلت ورخا بل صفت دوی هغه سره هغه خطا عامه عام خطاکار بکارا بد عمله هغه سوق دي هغه د زمانه فرعونانی ښا اوسم د دې دغه چې کوم د جرایم او ټیکه چا غستله امریکای غستله هر حرامي توپ چې هغه په دکې موجودي نو که هغه د قوانینو په شکل کې دی او که هغه د ظلم په شکل کې دی که هغه د مال په شکل کې دی که په هر شکل کې دی د کې حرامي توبونه د دنیا حرامي توبونه د په دکې موجود دي ښا ان فرعون واخا یا وجنوده ما كانوا خاطئين دوی خطاو په دې کار کې چې موسی عليه السلام راوچت کې چې دا ماشوم وګونته دوی په دې کار کې خطا شوی دی ښا دشمن راوچت کړی دی وقالت امراه فرعون او خدل فرعون قرۃ عین لی چې کله دی مون ته کنه فرعون را وړاندې شو فرعون پوه شو کنه ها معشوم دی پسندک کې دی زما د یار نه خو زما کار دی کنه ما نه خلک یریږي زما د یار نه چا سندک تا چولې دی دک معشوم دی دا قتلوما پوه شئ وهم لا يشعرون او دوی نه پویدل دوی نه پویدل چې دنه با دنه بس غټه دوی تر رسیږي پوه شو کنه عسا ينفعنا یا به دی ولد چې دوی په دې خبره په انجام دوی کله خبروخه دا عدم شعور چې کوم دې کنه هغه دوی ته دا اندازه دوی ته نه لګي ښا عدم شعور هغه جمعه ته چې په نیویارک کې وو د الفاروق په نوم باندې او پاره کې شیخ عمر عبدالرحمن فک الله اسره امامو او د هغه جماعت نه یو وړو کې غوند نت ورک چلیدو پاکه د امریکای قوی چې دا به صرف دغه ته روستاو مشرقي کفر ته بدا دغه یو د به کم دنو زبا فستر کې پټه ساتم او دا بلویږي او دا به زما بچي الله وی دا ستا بچي نه دا موسی د ستا په کور کې لویږي هغه جمعه تر اوچت شو بیا او هغه بیا په ورټ سنټر باندې حمله وکړي ها اول حمله د هغه جمعه نه چې کومه د ټرک کاروایی و هغه ول داغي جمعات نه تیار شو هغه جمعات کې ته شیخ عمر عبدالرحمن دعا وکړه او د هغه ځای نه چې کوم دین لومبۍ کاروایی شروع شو الله تعالی دغه شانتي وهم لا يشعرون دوی نه پويږي ښا دغه شان کارونه به الله رضی د لاسونو نه کوي د فرعونانو د لاسونو نه په دې طرز باندې خجی دغه شانته لا تقتلوه عسى ينفعنا ول دا فرعون یریدو ها دری بنی اسرائیل نو ول یریدو یاره دې زکه یریدو بعد وی د خوب لیدلو خوب لیدلو بعد وی دا خوب نو لیدلې دا داسې قصه شی و چې ابراهیم علی السلام چې کله نمرود ورته وګورځو نو بیا دا غینه پس ابراهیم علی السلام الله تعالی سالم وساته بیا وته نمرود وی چې دا یاره ته خپل کار کاوه بس ته مونږ ته نور نه چیړو ابراهیم علی السلام وی انی مهاجرون الی ربی پلار ته وی دلاړم هجرت وکړو اول د مصر په طرف لاړو د مصر په طرف چې لاړو نو د مصر په طرف باندې هغه خنزیر فرعون په هغه زمانہ کې یو وو د دنی کو ها یعنی مطلب دا کرتیانو کې یو وو هغه مسلط او هغه چې کوم دنو هغه ابراهیم علی السلام تبارک خبر کو هغه د مجوس په دین باندې او دا هغه دا عقیده وا چې هغه به ټول خزو سره چې کوم دنه بد فعلی د خلکو کوله چا ورته وی دلته او سړی راغلی دی او هغه سره خزه ده او اجمل نساء الدنيا د دنیا د ټولو خزو نه خسته خزه ده او دا رښتیا د ټولو خزو نه خسته خزه وا ځکه دا یوسف علی السلام دې ته تل او ساره رضی الله تعالی عنها ته دا دې ته تل او کنه نو دا هغه بادشاہ چې کوم دنه هغه دې گرفتار کړل چې گرفتار کړل سارا رضی الله تعالی عنها هغه په باره کې دغه نه تاسو کړو د ابراهيم عليه السلام وی دا سوک تنه د دوی عقیده داوا د مجوسیانو چې د خپل خور سره نکاح چې کوم دنو دا بهتر نکاح نه نعوذ بالله او چې د خور سره چا نکاح وکړم د هغه خلک ته به سنوي او چې د چا به د خور سره نکاح نه و نو بیا به د هغه خلک عزت کوله نو ابراهيم عليه السلام ته دا سوک تناغوي هذه اختي دا د ما خور ده اخت په دغه ځای کې په بل معنی سره ابراهيم عليه السلام واسطه اخت مثل ته ویل کیږي رابش کلمہ دخلت امه لعنت اختها هر کله چې دوی مډله داخله شي جهنم ته نو پاغه خور باندې بلانت وای خور سوکتا مطلب مثلها اختها اخت مثل ته ویل کیږي د دې په مثال باندې غبل ډله چرنه پای بلانتونه وای په تاسو لعنتی تاسو موږ گمراه کړو نو هغه خور نه نه هغه مثال ده کنه دغه شانتي حدیث مبارک کې راځي چې خزه د کوم دنه د خپل خور طلاق د خاون نه نه غواړي نو د خور طلاق خور چې ته په خاون باندې واده ده دوه خويندې خو نه جمع کیږي مراد ته هغه بند خو هغه راځي مثال ده کنه پوه شئ نو دغه شانته هذه اختی دا زما مثل دا مطلب په دنیا کې یو زم واحد ما یو دادا بل څوک نشته بل څوک مؤمنان نشته په دنیا کې دا مطلب دی خو هغه خنزیر چون کې هغه ډیره زیاته خسته وا نو هغه دوی پیری هغه کوشش وکړو الله تعالی هغه بند کړو الله تعالی به بیخي جماعت کړو ایس پم نشو کولې ورنځ کې دی بنشو بیا وی دا تاسو مال دی وراوستره دا څه شی دی پوه شو کنه دا بوزي او بیا هغه ته سوکړه هغه پرې خو دا هغه چراله ابراهيم عليه السلام ته هغه قصه وکړه ابراهيم عليه السلام دغه ځای کې په اور کې وخت تیر کړ د پاغې نه غوسه شي خو په دې خبره باندې غیرتی او غیرت کراغې بد دعا یې وکړه الله ته دې هلاک کی الله تعالی ورته وحی وکړه وی سید استا په اولاد کې به یو ماشوم پیدا کیږي او هغه بل د د دوی د حکومت چې کوم د قبط د حکومت په هغه تبا کوي ها د قبطیان حکومت په هغه تبا کوي دا خبره په دې بنی اسرائیلو کې سارا رضی الله تعالی عنها بیا اسحاق علی السلام خپل بچی ته وکړه بیا اسحاق علی السلام داس یعقوب علی السلام ته دا داس را روانه و خبر بیا چې کله بنی اسرائیل د شام نرال مصر ته د یوسف علی السلام په دور کې یوسف علی السلام مور خپل راوختل کنا نو چې هغه رال نو دا قصه عامه شوه دا قصه چې عامه شو دلته بکیدا نو چې فرعون راغی فرعون وی زما د حکومت نه دین انقلاب نه خطر زما حکومت ته نو د به کوم دنه دی بر دوی نه یریدو نو د به دغه کار کول نو صحیح روایت چې کوم تاریخ د دغه کړه د هغه دغه د خل دی وجنه دی یریدو ها وهم لا یشعرون او دوی نه پویدل په دې باندې دغه شانته اوسنیم د اسلام نه یریږي واصبح فؤاد ام موسی اوس مور بچي وګورځول دریاب تناشنا خبره د بچي په صندوق کې بندول دا داسې په خلی باندې مونږ وایو وی غورځول دا چې کله بچي وي د سړی او بیا سین تسپاری کنه نو بیا په هغه ټیم کې وته پته لګيږي واصبح فؤاد من موسی وګرځیدو زړه د مور د موسی علی السلام فارغه خالی د صبرنا د هر شینه خالی شوخه یو ذکر د موسی په کې پاتې شو خو څه کنه ځکه بچي دریاب ته لاړو نو بس دک ځان ته کیناستا او بالکل په زړه کې بل خبره ناراضي بغیر د موسی عليه السلام ان کادت یقینا و قریب ودا مور د موسی علی السلام لتبدی به چې خکارا کی پراز د موسی علی السلام باندې چې خلکو ته وای ما خپل بچي دریاب ته وګردو دومره نږدې شو بالکل خلیل خبر راغلی ده د غم د وجنا خو لولا قربتنا علی قلبها کومګه نو راو سکلکواله په زړه د دې مور د موسی علی السلام باندې لتكون من المؤمنین دا کلکواله مول راوستو دې لپاره چې شي د مور د موسی علی السلام من المؤمنین د کلک یقین والا او نه په وعده د الله تعالی باندې وعده سره کړی و ان نارادو الیک مونږ یې درته را واپس کوو خپکیږه مخه نو دک وعده باندې دا الله تعالی د یقین پخای نو دا پګړی ولا مضبوطواله راوسته چاته غاګونه کړو ښا غاګونه کړو وقالت لاخته قصيه وی وی خور د موسی علی السلام ته لورته وی قصيه ورپسې ورپسې ځا ها ورپسې ورپسې دی صندوق پسې ځخه او ګوره ورته فبصرت به عن جنوب نل قتل بدی خور د موسی علی السلام به دغه صندوق تا او یا دغه موسی علی السلام ته عن جنوب د لری زاینا د لری زاینا به ورته قتل خنی زیبا نه ورتلا چې دین زیو سره ودرګي بیا خلک پیژنې کنه وهم لا یشعرون او دوی به نه پویدل چې دای خور دا دوی ته دا پته نه و چې دای خور دا نگرانی کوي ښا دا وته نږدې لری نه وته ګوري او دغه صندوق پسې لری لری غلی غلی پسې په قلار قلار او پسې روانه ده دوی راوچت کړو چې راوچت کړو نو الله تعالی اوس راو پس کوي درا او پس کول د پاره خپل تکوین دی کنه اوس به څنګه راو پس کوي مور ته به څنګه راځي نو الله وی وحرمنا بن میکل علیه په د باندې المراضع پي ورکون کې مین دی نور څوک به پي نور کوي دتا خو شو کنه من قبل مخکې د دینه مخکې د دینه مې دا بند کړیو تقدیر کې مې دا خبره لیکلې و چې د ما د نبی سینې ته بده کافر چوده نه ورځي ښا د دې نبی سینې ته د کافر چوده نه پریدم فقالت نو پس وی وی ها دی خور د موسی علی السلام ورته وی او دوی ته کې لګیا دي چې کفالت بکای ددو ها پرورش بکای ددو لکم تاسو د پاره تاسو له به ساتي ښا وهم له ناصحون او دی بل دی موسی علی السلام خیر خواهانی د دی موسی علی السلام خیر خواهی باندې کوي دا کې بعض مفسرین لیکلي دی والله اعلم وای چې دا وهم له دی وی کنه چې دوی بل د خیر خوای وای دی هامان رانو ویل کنه چې دا وړه راونی سي دا دا دا وګوره دای پیجنی وهم له ناصحون دا وای چې د خیر خوا به کنه دای پیجنی دا ماشوم چې دا سوفته نو یغی وی چې ما خدا نه وی چې وهم له ناصحون ما خدا فرعون یادو چې فرعون خیر خوا وی وای فرعون مت غوسه چې په زمیرونو نه پوهیږي نو تاسو ته نه دی کې خدای دې کار کا پوښ کنا غل کینا نو دغه شان چې الله تعالی دا بچ کو دغه شانتی بس کو فرددناه دوی وته ویاله منډه کوا خو شو کنه چې چا چې د چا دغه کوي کفالت سو کول شي پرورش کول شي هغه ډیر خدای نو الله وی فرددناه ما را واپس کړي موسی علی السلام لا الی امه مور ددتا مور تر واپس شو ښا سهار پرې خو د غرمې تر هغه ماشوم بیا کور کې ښا اوس په کوم انداز را واپس شو د الله شان ته ګوره ښا ونوریه فرعون و هامان ویل دی الله پاک دمکی ور کړ د فرعون ته خیم به درته اوس داسې کار را پسې چې مخکې خود دې مور زویو ساتي دغه شانتي ساتو اوس په تنخواه مقرره شو فرعون وته وای فای ورکوا د میاشتې د روپۍ اخلا ها الله وته یخلتنه فرددناه الی امه نو واپس میکو دی موسی علی السلام لمور خپلتا کای تقر عینها دې لپاره چې یخی شي سترګې ده په خپل بچی باندې ولا تحزن او دا غمجن نشي په فراق د بچی باندې ول تعلم او دې د پاره چې پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتیا ده ما سره چې الله کوم وعده کړی و چې را واپس کومه درته هغه وعده رښتیا ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي اکثر خلک نه پويږي چې الله تعالی وادي رښتیا دي ځکه خدا ته د الله نه مایوس کیږي کم خلک چې د الله د وعدو په وعدو باندې پويږي کنه یقین په لري هغه نه مایوس کیږي مطلب دا رته تم وای ښا چې ما مایوس کیږي ورسې دې کنه حالات پر راضي کمزور کیږي وته لیکن ان رادو الیک د به تاسو خپل کلی ته واپس کوم ښا خو کته واپس نه شوي ته شهید شو نو ستا بچي به واپس شي خدا کو پر دا طاقت پر تماتم دا فرعون بر تماتم ولکن اکثرهم لا يعلمون کې مراد بلکې يعلمون کې شخه ولما بلغ اوس د دې نه بل مقام شروع شو موسی علی السلام اوس نور فزق را لاند شو موسی علی السلام پرورش کېدو کېدو لوی شو پایونه چې کټ شو لاړو فرعون خپل کور کې خپل محل کې وصول وصول سره را لو شو موسی علی السلام زړه لګي نه خدي خلکو سره پوه شو کنه هغه پیجنې هغه ته الله تعالی دغه کړی دی القاء ورته کړی دی دا دین باطل دین دی نو اوس موسی علی السلام را لو شو ها د دې د موسی علی السلام را لو شو بیا موسی علی السلام چې کوم دنو هغه ګرځي دا ګرځي په خار کې غلانجه کیږي او بیا پای کې قتل کوي او بیا دا غینه پس چې کوم دنو چې پولیس یې وځلو نو بیا بس کوي بیا دوی چې کوم دنو پسې آرډر جاری کوي سړی مطلوب شو ها وانټډ شو چې وانټډ شنو موسی علی السلام چې کوم دنو ویل چې اوس په تخت دل غواړي وزیرستان ته د موسی علی السلام چې کوم د مدین طرف ته لاړو ها یې مدین کې چې کوم دنو مدین طرف زما د نیکو دغه مسکن دی ابراهیم علی السلام دغه کنه دوی او کنه مدین پوه شوې نو د نیکه مسکن مې د الته دان رسول غواړي نو الته لاړو ښا په دې طرز باندې او صلی الله تعالی قصه بیانې تر یو اجتماع آیات پورې ګوري ولم ما بلغ شده هر کله چې اورسید موسی علی السلام اشده قوت خپل تزوانه ته اورسیدو د شل دیر شو کالو تقریبا د دیر شو کالو معلومیږي ځکه د سلویخت کالو په عمر کې نبوت ملاویږي او د دې دلته نو تختیدو د شلو کالو د دیر شو کالو په عمر کې نو لس کال په مدین کې تیر کړل ها راځي کنه غړې ته سرولې نو لس کال په مدین کې تیر کړل نو لس کال پس چې راتلو نو سلويخت کال نو الله نبوت ورکړو ها ولم ما بلغا شده هر کله چې ورسې د قوت خپل ته ځواني خپل ته واستوا او برابر شو او چې قوتونه را برابر شو اتیناه نو الله وی ورک مونږ د موسی علی السلام ته حکمن و علما دې دا کې د نبوت معنی ونه کې ښا نبوت خورست ملاويږي حکما پویا د دنیوي کارونو و علما او علم د اخروی او امور ښا د اخرت امور متعلق تعالی القا کړل ښا بل تلو بکنه مور کرا خو بتلو کنه نو مور خو الته بنی اسرائیل هغه خو مسلمانانو کنه اگر چې د مشرکان کړیو فرعون خو لیکن هغه خو داو چې ایمان پکې وو هغه پویدل په توحید باندې غسل اته الته مزه کړیو وکذالک نجزی المحسنین الله وی دارنګ د بدلی ورکو محسن نه کوي کوونکو ته د موسی علی السلام مور نه کوا الله وی داسې نه کا بدله مې ورته ورکړه ګوره وته ودخل المدینه اوس د کاروایی قصه کوي حج موسی علی السلام کاروایی وکړه دا اوله کاروایی د موسی علی السلام اوله کاروایی کوي ښا ودخل المدینه او داخل شو خارتا علی حین غفلتن علاقه دینه معلومیږي چې موسی علی السلام د دې سره نه لګید ښا د فرعونانو سره ځان ځان ته ګرځیدو ګوره باډی ګارد دا دغه بادشاہ د صدر زوی دی دا یو متبنا خو دی کنه نو دا خو د صدر زوی او دا د صدر د خنزیر چې هغه په دنیا کې بل قوت مانی نه سره لیکن دې ځان سره باډی ګارد ماډی ګارد نه راوړي یوازې ګرځي ښا دینه معلومیږي چې د سره د دوی د دین سره لغاو په ټاسل کې ودخل المدینه او داخل شو د خار ته علی حین غفلت من اهلها په وخت د غفلت د اوسیدون کړه دی کې د غرمې ټیم د خلکو د دی نو د خار ته را داخل شو ها را روان دی پوه شو موسی علی السلام د د موسی علی السلام احتیاط او مخاله موسی علی السلام نه احتیاط هم زکای په داسې ټیمونو کې ګرځي چې خلک غافل وي پارټکونه چې کوم دی هغه ودی ښا پوه شو کنه یا د غرمې ډوړی لتلی یا د غرمې ټیم د نور ته نشي ودرې دی یا باران دی په داسې ټیم کې پاټک تیریږي ها موسی علی السلام پوه دی کنه ځکه په داسې ټیم کې پاټک باندې تیر شو علی حین غفلت من اهلها خلق غافل دي فوجد فیها نو وی منتل په دې خار کې رجلین دو سړی یقتتلان چې یو بل ترې وجل کول جنگ کو یو بل سره دو سړی په جنگ دی ښا دو سړی په جنگ دی یو قبطی دی او یو اسرایلی دی بنی اسرایلونه دی دا دو کسان چې په جنگ دی نو دې دوو کسانو کې دا قبطی خو چون کې د صدر د دغه نه د کنه د خاندان نه دی دې ظلم کوي د غټ لرګي دغه غټ د لرګو ګډه تړلې د انسان د وس نه بار دی او دا دې دغه ته وای کنه چې کی د شابه دا واخله بنی اسرائیلی ته او دا به فرعون لنګر ته رسي پوه شو کنه هغه ته دا نه شموړې په دې باندې پلانځي چې لانځي دې د موسی علی السلام ته راغی یقتتلام هاذا من شیعته دا یو د د قبیلې نه دی دا یو د د قبیلې نه دی وهذا من عدوه او دا بل د د دشمن د قبیلې نه دی ها قران څنګه ناشنا تعبیر کوي وهذا من عدوه دی خنزیرانو خو په تورات کې تحریف کړی دی نو دوی خدا سي صفالی کی و یو سشه او یو بنی اسرائیلیو اسرائیل تحریف کړي په تورات کې کنه او یو څوک و یو مصری او ها یو وای مصری او په څه کنه هغه مصری راغلی د قومیت هغه بوی چې کوم د هغه راوچتای کنه نه نه دلته کې مصری ان ټول نو خو دغه وهذا من عدوه د قبطیانو نو د فرعونانو نو په څه کنه د فرعون بیا دغه نو د باډي ګاټانو د دې خلکو نه دا خو د موسی عليه السلام په حقیقت کې دشمنان دي کنه وهذا من عدوه فاستغاثه الذين پس مدد غوښته هغه سړی من شيعته چې د قبيله د موسی عليه السلام نو على الذي په مقابله دا هغه سړی کې من عدوه چې د دشمن د قبيله نو دته وی زما مدد ک موسی علی السلام ته وی راشه وګوره د دې په ما باندې دور لوی ظلم کوي دا ګډه را باندې وړي دا ځنه شموړي او دې ماته وی چې وړي به ښا نو بل بسی بل بل فرعونانو عادت دای خدا به فر سره یاد ساتي چې په خلکو باندې ظلم کول او ما فوق طاقت بوجونه پیښول ها دا د فرعونانو کاری او د دوی د وجنه په ملکونو کې سی فساد به کثرت القتل و کثرت الحرج والمرج قتل او قتال چې کوم دن دا په ملکونو کې شروع وي دن نه په امریکا کې په منټونو کې ګوره قتلونه کیږي خدام وایي چې کنه امن دی امن نشته دی دغه شان د خلک یو بل سره لاندې وتی دي ها دغه شان ته دلته دوی دا تقسیم کړي دي تقسیم په وجه باندې پښتون به د پنجابي سره په دشمنی کې پنجابي به د سندي سره په دشمنی کې سندي به د بلوچي سره په دشمنی کې او پنجابي خو ټول دشمن دی پکې پوه شو کنه هغه سره ټول ځکه هاذا من عدوه دي کنه پوه شو هغه د ټولو دشمن ګرځیدل دي ځکه چې هغه په دې درې واړو باندې ظلم کوي کنه په درې واړو هغه ظالم ظلم کوي هغه وای پنجاب بنېګا پاکستان نو ځکه چې کوم دنه اوس هغه د پنجاب خلک خدي خو لیکن دغه څه تدقی چې کوم ده کنه هغه هغه ټول ملک هغه مال کړی دی او خلک چې کوم دنه هغه ټول مظلومان کړی دي ها فاستغاخا نو اوس چې موسی علی السلام وکتل چې دا خو ظلم شروع دی نو موسی علی السلام یې ودرېګا د ظالم باندې گزار وکړو فوکزه موسی نو پسوک باندې وال موسی علی السلام فقضا علیه نو بس پیسې له وکړه په د باندې او شکنا فیصله وکړه په دبانی یعنی پوره ک په دبانی عمر خپل خان قضا علیه قضا یقضی پورا کوټه ته وای پوره ک په دبانی اجل او نیټه خپل بل دغه د کی مردار چې مردار کو موسی علیہ السلام یې قال وی وی هاذا من عمل الشیطان دا خود شیطان د کار نو سړیا پوه کنه شیطان ته نسبت کو بس دا د شیطان نسبت دی او مودودی دی بس دا لګیدلی دی شیطان ګوره کنه وای دا بہت بڑا گناہ زکه کیا چې وای دا هاذا من عمل الشیطان په خپل وای موسی علیہ السلام وای وبد بخت هاذا من عمل الشیطان شیطان ته نسبت کول په دی باندې صدا خو نه کیږي چې بل دا گناہ کبیره شو التکی نسیان شوی د یوشع علی السلام نه او هغه د خپل نسیان د خپل هیر نسبت شیطان ته نه کوي و ما انسانیه الا شیطان موسی علی السلام ته وای و ایمان هیر نه کړه د مې قصه مگر شیطان را نه هیر کړه هغه شیطان ته راغلی نو له ظاهره چې کوم دنه داسې چې دا ګناه کبیره رسو یا ایوب علی السلام باندې چې کوم دنه مرض راغلی دی هغه وی رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب هغه نسبت ورته نه کوي د ناقص کار هغه نسبت خلق کوي کنه نو دام داسې و چې چونکه خلاف اولا وشدو موسی علی السلام نه الله ورته امر نه کړی او کاروایی وکړه کنه پوه شوی پیغمبر خدا الله تعالی دا دغه کنه مامور دی واځي پوه شوی دغه د پاسه خو بل امیر نه کنه نو هغه خو بالکل د امیر دغه به خپل الله الله حکم برای راست دغه کوي کنه عملی کوي نو خلاف اولا کار د شیطان ته نسبت کنه چلو شو په دې باندې تا دومره کیسه دا کړی دا یاد علی یا قال هذا من عمل الشیطان هاذا دا جګړه چې وا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان نوا صحیح شو کنه یا هاذا دا قبطی چې وکنه من عمل شیطان خره دې خو مردار کو دا لوی شیطان پیوخه دا نه مردار کو لره میکو شیطانی کارونه کول ظلم میکول انه عدو مضل مبین یقینا دا شیطان چې عدو دا دشمن دې مضل گمراه کون کې مبین خکارا دا شیطان خکارا دغه دې گمراه کون کې دشمن دې یا دا قبطی دغه شان کیو قال بیا یو وی رب ای رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کو په خپل ځان باندې فغفر لی نو بخنو کې ما ته فغفر له نو الله ورته بخنو کړه رب انی ظلمت نفسی بلې د دینه قصه جوړه کړې ده وای ګور وی ته ما په خپل ځان ظلم وکړو یلکه دا ظلم ظلم علی النفس مون په سورته بقره کې ویلیو چې په ځان باندې ظلم کېدل چې کوم دي دا صرف په ګناه کبیره کې نه دي دا په صغیره کې هم کېږي په خلاف اولا کې هم کېږي حتی چې په اجتهادي خطا کې هم کېږي او آدم علیه الصلاۃ والسلام نه اجتهادي خطا خطا شي وکنه وشوي حال تک تغیرینو فتكونا من الظالمین ها اجتهادي خطا کې دا کار کیږي نو دینه ګناه کبیره نه ثابتېږي ها رب انی ظلمت نفسی رب ای رب یدا تضرع په دعا کې ابو بکر صدیق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله ماته دعا وکړه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا کوه اللهم رب انی اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا الله ما په خپل ځان باندې ظلم وکړ ډیر ولې ابو بکر په ځان باندې ظلم کړو ها خدا په دعا کې عاجزی ده بس موسی علی السلام هم په خپل دعا کې عاجزی کوي نو څه خبره ده رب انی ظلمت نفسی فاغفر لي الله الله ما ته بخنو کینو فغفر له بخنه ورته وکړه دی وی ګور کنه الله ورته بخنه وکړه نو ګناه کړو کنه وای لکه بخنه ورته وکړه دا څنګه ګناه کبیره شو چې نه پکې قصاص تا نه پکې دیت شتا دا خو ګناه کبیره نه ده کنه حربي کافری وجلې دی پوه شو کنه خکارې کړې دی صرف دومره خبره ده چې خلاف اولاد الله د حکم نه مخکې کاروایی وکړه بس دومره خبره ده انه هو الغفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی الله چې ورته بخنه وکړه اوس موسی علی السلام وی قال وی وی رب ای رب زما بما انعمت علیا په سبب د دې باندې چې تا په ما باندې انعام وکاو نو فلن اكون ظهیرا للمجرمین هرگز بز اون ګرځېګم معاون د مجرمانو د مجرمانو سره بتاون نکوما وګوره کاروایی خ کاروایی کړی دا الله د شاباسي ورکوي کاروایی دې کړی دا او بس مارته بخنه کړی دا خدي کړی دي دوی چې الله دا خو د مجرمانو په مقابله کې دومره خیر دی ها چې مطلب ما نه یو خطا او چې تا پر راته بخنه او مکړه نو زه به دا دغه زما په من تاسو سره دا وعده چې زه د مجرم سړی تعاون نه کوم مجرم سړی تعاون اوس هم نه لري کړي د مجرم سړی تعاون بنه کوم د مجرم سړی په خلاف به یم همیشه ځکه د مجرمانو په مخالفت کې دوره فائدہ ده الله په داسې بخنه کوي فلن اكون ظهيرا للمجرمين یا دا فلن اكون ظهيرا للمجرمين دعا ده یا الله ما مگر دې معاون د مجرمانو دغه کاروایی وشوه چې کاروایی وشوه اوله کاروایی د سړی یریږي کنه یاره خامخا چې کاروایی وکي او د فرعونانو خلاف وکي نو بیا سړی باندې یروي نو فاصبح فی المدینه ګرځید موسی علی السلام سباتا فی المدینه په خار کې خائفا پدا سے حال کې یریدون کې او یترقب او انتظار کو انتظار کو چې ما خدای رامي فوجي وجلې ها پولیس مړ دی اوس به ما پسې خامخا کې دی چې اف آی آر برا باندې کټ شوی او راته وای چې راشه حاضر شه انتظار کو فاذا الذي استنصره نو ناصافا را روان دی اوس بیا لانجلا بیا یغه جنگ جوړ دی فاذا الذين ناسا پاغه سړی استنصره چې مدد غوښته ولدنه په بل امس پرون یستصرخه بیا چې والدتا سرخ چغه ته ویل کیږي چغه د توالی او موسی راشه کنه وګوره دا سړی ما دا کوي او دې ما باندې بیا ظلم کوي قال غورته وی له وی موسی علی السلام له دتا دې سوفته بعضی وای دا بنی اسرائیلی ته وی بعضی وای قبطی ته وی ها وی موسی علی السلام له دتا ها انک لغوی مبین یقینا ته سرکشه اخکارا ته خلوی سرکشه نو یای دی دغه ته وی دی قبطی ته ته خلوی ظالم دا ولې دا تم رسولم کې یای دی اسرایلی ته وی چې لکه خو په دې ملک کې اوسېږي نو بس اوس کا وکارونه نو اوس مجبوری اسه کې نو تام روزانه لانجه جوړه کړي بل څه کار دی نشته نه غلانجه کې سس لانجه ماره نو هغه ته یاوی فلما ان ارادا هر کله چې موسی علی السلام اراده وکړه ان یبتش چراونی سی بالذی اغه سړی هو عدو لهما چې هغه دشمن د دې دواړو دی اوس په دې کې دغه دی په دې زمایرو کې یا خدا دې چې هغه د دې دواړو دشمن دی مطلب دغه ظاهر دغه مخ کې نه داسې معلومیږي دا قبطی یادای ځکه چې د دم دشمن دی او د بنی اسرائیلوم دشمن دی نو د بل سړیم دشمن دی نو د دواړو دشمن شو کنه پوه شئ او یا دا دا چې دا قیب دا بنی اسرائیلی وترانی ولو دا دې دواړو دشمن شو ځکه چې دا موسی علی السلام هم ته پرونی پلانجا کړی دا قتل په کړی دی او نن د دې بل سړي سره هم پلانجا نو دې بیا رانی ولو خو لیکن دا معلومیږي چې قبطی رانی ولو ها صحیح شو قبطی هو عدو لهما چې دشمن د دې دواړو نو قال او وی دی اوی دی قبطی یا دی بنی اسرائیلی دی که بیا لغړی ضمیر کی قال اوی بنی اسرائیلی یا موسی اے موسی اتريد اوس د رانی سی قبطی او دا بنی اسرائیلی خدای والے او یریدو اوس دلو او یریدو چې او یریدو نو دوته او یتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ما هم وجنه لکه پرون چې سړی وجلو پیسه راز راخکارا کو پوج کنا په یره کې راز راخکارا کو دا خبره یادې بنی اسرائیل وکړه یا دا دی قبطی وکړه خو چې قبطی وکړه نو بیا دا قبطی څنګه واقع دا دا خبره وکړه دا دی قبطی معلومه کړه چې د څنګه رانی ولو کنه ا ودا ته دی کو مکه پوښ کنه ما او پی جن د تاون تکه پرونه سړی انتاو چلے دیکھا هغه دغه ځان استخبارات والا ورامی جګړه جوړه کړې و په دې ځمکه کې ځان نه چې کوم دنه سرکشه جوړې د چا قانون نه مني ښا ته ځان نه داشه جوړې و ما تريد او ته اراده نه لري ان تكون من المصلحين چې شي رسول ساتونه وي ته رسول سات نه جوړېږي او وي ته د رسول نه کې جوړ نه راولي ته خو دغه کې ته خو قانون ته نخ کته کېږي ګوره د دې خلکو اصطلاح او پیژنې ښا چاته وای چې د مظلوم مدد کوي هغه ته جبار وای دا سړي وای دا شدت پسند دي او دا شر پسند دی او دا دی او دا دی دا میډیا بل پسې چلی او چې کم خلک سی هغه د دې فساد جړ دی او ملک تباہ او برباد کو نو هغه ته سوی مصلحین وای خاده او ځان ته مصلح وای پوه شو کنه وما تريد ان تكون من المصلحین موسی علیہ السلام خفه شو سړی خو پرې خاو دو او وی چې یار دا خو شیخ کارا شو ها پوه شو راس کارا شو چې راس کارا شو موسی علیہ السلام اوس په انتظار ناشته ها وجاء رجل موسی علی السلام په انتظار دي چې څه قصه خو بورانیږي او څه قصه بکیږي دې کې خیر خوا په هر ځای کې الله تعالی ساتي خدای موسی علی السلام ته الله تعالی دغه شان یو استخبارات ولا پیدا کړه یو کار نه لورته موسی خر کړو هغه رامن ډکړه ها هغه چې خبر شو کنه هغه راغی موسی علی السلام ته وجاء رجل راغی یو سړی من اقصى المدینه د هغه لری طرف ته خارنا دغه معلومی کی دا خلک چی د خار په منځ کې نشي اوسې دی ښا دا بد خلک اکثر دا د خلک غریبانان یو طرف ته کړي ښا د د لری طرف ته خار نه راغی یسعا چې منډي والی قال وی وی یا موسی اے موسی ان الملأ یقینا مشران د قوم د فرعون یاتمرون بک جرګی کیستا په بارا کې د صد پارا لیقتلوک چتا اوجنی فخرج نوزا خپیس پکې کا انی لک من الناصحین یقینا زستا د خیر خواونم حالکه امریکا خبر شوی دا پریک دی دی نه پوه شو کنه ایسای خبر شوی دا پریک دی دی نه وجنی دی خپیس پکې وزن او باسخه زره ته د خیر خوایی کوونکو نه ما پوه شو کنه ما د خیر خوایی راوړی دا او ځان دغه کوخه هغه ټول مشوره شروع کړی چې په دروان را روانه ده موسی علیہ السلام د پته ولګی دا کیسه خرابه ده کیسه خرابه شوی ده خام دلته کې دای بل جرم دل دی خنزیر یا تمیرون بکل یقتلو ګوره ته محکمه محکمه نشته ده دارک بس وای مړی کوي ځکه دا د دویمه درجه خلک دي پوه شو کنه د دوی څه حیثیت نشته ده لری کوي نو بل دارک په حکم کړی دا د فرعونانو یو دغه دی یو امریکایان ګوره د خپل وطنوالو ډیر خیال ساتي لیکن نور وطنونو والا امریکایان دا دغه کړو باقاعده هغه اوس چې هغه سړی ته دغه شو هغه امریکانه سو غدن چکمو رحمه الله مسلمانو هغه القاعده والا هغه چې شهید شونه باقاعده اوباما د قوم نه معافي وغوښتخه په سبانه چې مافي غوتا ګر چې مسلمانو خو دا امریکانه او د امریکاني باره کې مونږه دا شرط لګولې چې د امام محکمې ته پیش کیږي روستو داغې نه قتل کیږي او د مونږه مخکې د محکمې نه قتل کړو دا د مونږه یو دغه شوی د خطا شوی د یو سهوا شوی د مونږ مافي غواړو ها مونږ مافي غواړو دک شان چې دا خنزیران دي خګورا دوی ته دغه دیم چې کوم د خپل خو سره خوارسه کول لیکن د نور په باره کې سوي بس وی ډارک وی وایي وی وجنه کا او دا فرعون ډیر رامیو خا دای خو ګوره زوی دی خا قانوني سختوم دی زوی دی ګوره خدا موسی علی السلام کړه د متبناو کنه لیکن دا خبره ده چې دای پسې اډر زکه جاری کړو چې هغه پویدو چې دا خو بنی اسرائیلی دی خو لیکن دا خبره ده چې دا کار وکړو دین انقلاب را پورته کیږي دا نن یو مړ شو سبا دو کیږي بل ورځ لس کیږي انقلاب پورته کیږي د انقلاب مخنی ولغواړي نو فورا یې اډر جاری کوی دا یو مړ کوي ښا اول اول کې سخت پولیس سخت اکشن واخلي سخت اکشن فوري واخلي خام الله وې د تواخله ورګه د باندې فخرج منها خائفا يترقب اوس د دې ځاینا دغه بل باب شروع کیږي ها بل باب شروع کیږي او په دې کې موسی عليه السلام چې کوم دغه هجرت کوي خاص روان شو روان شو موسی علی السلام چې کوم دنه اوس هجرت شروع کو مدین طرف ته مخ کړو مدین ته لاړو الته کې چې کوم دنه هغه خلکو ته او بس کوي او بیا به چې کوم دنه موسی علی السلام ته هغه بیا دغه چې کوم د جنیب ور کوي شعیب علی السلام دغه شان چې کوم دنه هغه بس کیږي دا به چلیږي تر 28 آیات پورې به دغه یو دغه رواني ښا فخرج منها خائفا نو اوت موسی علیہ السلام د دوی نه پداسه حال کې چې یریدون کې او یترقب او انتظار کو شاشاته قتل خا اوس بچا پر اورسی اوس پر اورسی پوش کنا خو لیکن دا ټیم کې چې کله پتا لاري بندي شي کنا نو دعا کوا دعا کوا قال وی وی ربي اے رب زما نجني من القوم الظالمين نجات راکه ماته د قوم ظالمانو نه ظلم دا د دوی بل خاصلت چې خلک تاغیانو د تاغیانو د فرعونانو بل صفت سره ظلم دی ښا مطلق ظلم بس دا کول دی ښا موسی علی السلام پیجندل کنه ځکه دا دعا وکړه دا دعا یې وکړه الله قبول کړه وې ځه زه نجات در کوم رسته بوته هغه بیا دغه وې رجل صالح وې نجوت من القوم الظالمین لا خلاص شوی ته نه پروا مکوا ولما توجه هر کله چې مخه کو تلقا مدین طرف ته مدین تا مدین تاسو کوئی قصدن روان شو سو کوئی مدین تنو روان شوی غریب یو طرف ته مخ کړو چې ځان د مصر نه وباسي خو دینه معلومی کی مدین ورته پتا وا خدا پته وته نو چې مدین ته بوس کوم لار ته دي خو عزت ته پوس پکو په لار کې منډه به کوشش کنه زوبا او لار کې بتا پوس کو چې کم خواته لې راخان تلقا امد ین قال وی وی عسى ربي اس محل توکل خدا سے ټیم کې چې کاروایی دی وکړه کنه او قصه چا په لار پسې رااله نو را تخت کنه بیا تخت دوی د ملګری خو را تخت نه کنه دی کې لانجه دای دوی ورته حالت ناس دي دوی وای چې نه نه خیر دې ماته سنا وای نو هغه دغه د خرغه دغه کنه خرو استر کې پټي کې ازماره ما نه ویني نو هغه راشي وی خو نو دوی بیا را تخت نه نو را تخت او سکوا محض توکل کوا یو روپۍ د سرنی خو را تخت بس قدمونه یو طرف ته اخلا الله بل مدد کوي موسی علی السلام غو نکار کوا قال وی موسی علی السلام عصا ربي قریب رچ رب زما ان يهديني او بخی ما تا سوا السبیل روان بکی ما پا غلار برابر د مدین باندې ما با الله په برابر لار رواني ما ته لار نه ده معلومه کوټه ما ته نه معلومه ښا خو الله په میرا صحیح ښا ما برسه الله تعالی ولما ورد ما امدینا اوس موسی علی السلام روان شو لاړ مدین ته ورسېدو ښا اته ورځې سفر وکړ اته ورځې سفر وکړ وګه تګه غریب چکم دکنه دغه شانت روان دی بس منډه وای ولما ورد ما امدینا او هر کله چې ورد ما امدینا ورکوس چې اوبو د مدین ته ها مطلب ورغه اوبو د مدین ته اوبو د مدین سوي ال تکي چې کوم دنو دغه کوی او دغه کوی نه خلکو بو مال ته ورکولی چې دغه ځای ته ورسېدو وجد علیه امه من الناس یسکون نو وی مون ته په دې کوی باندې امتن یا وډاله من الناس د خلکو نه یسکون چې مال ته مال وبکولو مالونه وبکول خلک لګیا دي غوسه وهله چې دا په بل به غیرت ای واوریدو دلته کې اوس کوم دنو خلق وبو ور کوي او زنانه غریبانان چې کوم دي هغه دغه شانتي ولاړ دي او زنانه ګډي سره ایدا څنګه چللې پوه شو کنه دلته کې موسی علی السلام ته نور غیرت درېدو نو قال ما خطبكما د مدد د پاره لاړو پښتنه وکړه وې څه د شان تاسو چې تاسو دا غړې منې کوی ولې څه چل چې دا غړې راړه وي او دا ولې تاسو غړې وبکوي ها تاسو سوکشته نه نو هغه ورته هغه جواب ورکو قالت هغه وی لا نسقي ګوره زنانه با, با حیا دي خبا عزت دي یو غمم دي او یو با عزت دي سکته ویني کنه لا نسقي دا با عزت زنانه چی کنه دا سړی مخه ته خبرې نشي کولای نو مړی ون خلیفہ او کمی چې کالی جئی کنه نو هغه د بلا بچی هغه غره تخلر اوس پړی کنه نو ته بو تاریان چې قال تانو دی وی لا نستی مونږه مال نو بکو حتا تر دې پوري یسدر الرعاء چې واپس شي دا ټول شپانو دا ټول شپانه واپس شي نو بل سوال ور سره خو دې کنه بس دا یو سوال موسی علی السلام په لنډه جمله ویلې ده ځکه زنانو سره ډېر خبرې نه کوي ګپ شپ نه لګي خدغه کې صرف هغه مقصود ته معلومه دی خو خیال دی پوي دی چې بلې څه مقصد دی بلې مقصد دا دی تاسو اولې بولا راغلی کنه تاسو خو ځان نه یی نو دیو ته وی و ابو ناشیخ کبیر او پلار زمونږه بوډا دی ها کبیر ډیر پوجا کنه ډیر زیات بوډا دی زمونږه پلار بیخي شیخ فانی دی هغه غریب چې کوم دنو دغه نشي کوله او نارینه اولاد اشتره نه چې وبوله دغه کی او مال ولا وسره نو مونږه ځکه مال سره دوی دا خبر او کړه دا خبره وکړه د دین را دغه کیږي استدلال علما وایي چې کله زنانه سوکوینا نو بیا بعضی کارونه په خپل پرده کې کولی شي ښا ا پرده کې دی کوي فسقالهما نو موسی علی السلام اوس کول ها د دواړو ته د دواړو ته د دوی مال ته وب ور کړی ښا ثم تولى هغه خلکو ته ورولان دي شو هغه خلکو چې کوم دین هغه بوکا با هغه در نه ور کولوي دا سه دي تاریخي واقعات دي نو وای موسی علی السلام هغه په غټه کې خو د پاسه دا کوی چې ورګه زموږ نمبر لاندې ختم شوی هغه ته ویل لري شي سړیا او چې هغه غټه هغه په لاس کې سره کې خو دا غلا په لاس لري کړه او ورور هغه ته په هغه بوکه چې بدی په لاس کې سره ایستا هغه په आवाज راوي استا چې راوي استا دوی ته وبو ورکوي اوس کوي او به په اوس کولی چې ویس کولی ثم تولى الى الظل نو بیا لاړو موسی علیہ السلام الى الظل سوری تا اخو یو سوره وغه تکې ناستو ها فقال نو وی رب ای رب زما اوس په بل دعاو کې ها چې هجرت ته وک کنه نو یو بدا کار کې ها هجرت کې چې د خلکو مدد بکې دا نه چې تلار شنو ال د خلکو پتوي شروع کې دا کار باندې کې او بل په هجرت کې بکې دي چې کله ډېره خطرناکه خبره ویني په کلی کې باندې نه یې دي لیکن گزاره بکې خګوره دلته کې خزي الته کې خو یو سړی په سړی باندې په ظلم سړی وجنو خو دلته کې اوس خلک په زنانو ظلم کوي خو خلک وایي نه ښا دلته څه کوي دلته کې اوس کوم دنه بس دغه زنانو کومه کې وکړو مناسب وجل نه کوي خو دلته بیا لګه گزاره کې خپه محجر کې ثم تولى او بل د خلکو مدد بکې نو موږ مدد نه کو کنه موږ کوی باندې پتوی لګو ثم تولى الى الذل فقال وی وی او بیا ته ډوړې نه غواړي ښا ګور وتا اوس سکی اوس ته هجرت تلاړې او سامان نشته لته خو دغه شان تلې کنه نو الله نه دعا وکړه کنه دا دعا کوخه چې کله هجرت کی رب ای رب زما انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای رب زما انی یقینا زچیم لما اغه ډوډۍ تا اغه سیستا انزل ته چې تینا ذلې من خیرن من رزق د رزق نه ډوډۍ نه فقیر زوته محتاج يم الله ته چې لما جولې کې کومه ډوډۍ چې الله زوته اوس محتاج يم راي کا راي کرا تا اته ورځ اتش په سړې وګه پاتې شوی دی اوس یې هب وکم راو باسلا نو هغه قسم وګه شوی دی نو یې الله تعالی ترا کې پوجو کنه د الله نه وغواړم موسی علی السلام سوال نه کوي ال تک تواجه په دغه کې په صورت مکهف کې خوراتل چې پا دغه او فاستت عما اهلها هغه کلی کې خودي وظیفه ټولولا ال د خو سوال کړو کنه دا څنګه چلو وای ال ته ور سره بل ملګری او د ملګری د پاره بکې خو لیکن د ځان د پاره نه کوي خل ځان د پاره انبیاء علیهم السلام چا سوال نه کوي الله نه سوال کوي دي زنانو نه سو مختلخه فجاءته چې څنګه دعا وکړه کنه اوس د دعا سره درې خبرې موسی علی السلام ته ضرورت دی یو د امن د پاره یو ځای پکار دی چې امن راشي ځکه یریدون کړي دویم نمبر چې کوم دنه خوراک پکار دی وګه دی دریم نمبر خبره دا ده چې وادم پکار دی کنه یاره خوشوي ځوان سړی دی الله تعالی د یو دعا وکړه الله به د درې واخلا فجاءت پیدا کې داخل دعاګانې قبلې کې د عزت په سفر کې او خصوصا چې دا د ستل را تختیدلې په دغه اور سوال کوي کم ملګری راو تختی هغه ته وای مونږ سوال وکړه خوشوي فجاءته نو پسراله دا زنانه فجاءت احداهما راله یو د دې دوه زنانونه د دې دوه جنکونه یو راله تمشي چراسلا علی استحیاء په حیا سره ورخه علی استحیاء علی راو دار دی حیا د پاس را روانه و داسي حیا کوله تابع کړه په حیا سره ده دومره په حیا کې و قالت وی وی ان ابي یقینا کلار زما چې يدعو کتارا بلی راغواړي دي الته چې لاړل کلار ته وی دغه شانتي وسړیو او په دغه ورځ دوی وختي لاړل وی تاسو نن څنګه له وخت راغلی وی دغه شان یو ولک راغی او دا کار یې وکړ هغه وی چې دا پوه چې دا خدای مادیان نه دی یو دویمه خبره دا ده چې دا ځوان دومره تکړه سړی دی نو دا ویل چې خا یو خدای سړی د مادیان نه تاسو مل مسیاول نه کوله سړی چې کوم دنه دغه شان بغیر ډوړی نه واپس ته ویل هغه هم نبی دی کنه خو شوی راجح روایت دا د چا د کرایا خبره ساتي څوک بل ته وای دا سړی چې کوم دنه سو وای دا سړی شعیب علی السلام دی څوک وای شعیب علی السلام نه دی خو دواړو کې روایت صحیح حدیث نشته لري البته آثار شته لري د صحابو نه چې شعیب علی السلام دا شعیب علی السلام خو او شعیب علی السلام د موسی علی السلام سره اکثر نږدې ذکر کوي کتاب څخه خیال کړي نو دا شعیب علی السلام دی ښا او څوک وای چې دا دا نه دا سړی خسړې نه وای وای دا خسړې نه وګوره وای څنګه خسړې نه په لونو باندې لغه کول وای پلونو باندې ګړې سرولې الکه پلونو یې ځکه ګړې سرولې چې هغه موحد او مؤمن په دغه کې کې نور خلک ټول مشرکان دا هغه سره چا مزدوري نه کوله نو مجبوري و چې خامخا او دې په خپل ګرځې دې نشو نو لونو لونو خامخا په حیا کې ګوره ګوره نه خسړې یو کنه علی استحیا لونو سوره حیا کوي کنه پوښوي لونو غریبانه نه د سړی مخه ته خبرې نشي کولې او ته وای چې دا د غوي پوښ کنه د سړو خواته نه ورځي خپل ګړي واپس کوي او ته وای دا خلک نو دا څنګه خبره کوي بل ته ګوره دا خسړې یو ها خسړې یو ولې د فرعونانو خلاف ته فرعون په واره کې سوی نجوت من القوم الظالمین څوک چې پاکستان ته بد وایي د پاکستان حکومت پسې خسرړی ښا امریکای پسې چې بد وایي هغه خسرړی دا خسرړی وو بل رستو موسی علی السلام ته وایي ستجدونی ان شاء الله من الصالحین ما بل صالح خلق نمومه ښا بل بدوی دا اعتراض کوي رستو راضی وي په لور باندې پیسې اغستي په لور مزدوری کوله پوه شو کنه موسی علی السلام ته تعالی ودغه در کوم لورو خو ما تر مزدوری کې تکالاغي به جواب کو غدا سننه پوه شو کنه قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا ورته وی پلار دې زما را بلی ليجزيك دې لپاره چې در کی تا ته اجر ما سقيت لنا بدله داغه ته تا مونږ ته او دغه او بده ورکړي زمونږه مال ته هغه دغه درکې هغه مال دې خړوب کړي دغه بدله درکې اوس موسی عليه السلام داسم نه کوي سننا نه اوس وای چې دا خو بس بالکل نه خلم کنه اوس چې د خپل مخه ملاویږي وای دا چې وابه خوري فلم ما جاءه نو هر کله چې راغی موسی علی السلام شعیب علی السلام ته وقص علیه القصص او ته ځوان د کمی غاړه را لیو دا ټول قصه وا نو هغه ورته قصه ټول بیان کوي دغه شان کاروایی مې کړې وا او بیا چې کوم دنو بیا را پسې چاپراله او چاپې نه راو تختیدم ویخا وقال سهل ال قصص تفصیلی قصه او ټوله بیان کړه قال غوت لا تخف خیریګه مخا صحیح شو نجوت من القوم الظالمین ته ظالم قوم نه را بچوي ښا اوس چې تک نه خاورې تراغلې کنا دی خاوره کې دا غیرت نشته دی دا غیرت پکې نشته ښا ته راوته الحمدلله وایا بس تخلاص ښا دای د قصری توب العمل کنا قالت احداهما اوس دا ډوړی موړی خور کولا د کړي زنانو کې وی आवाज وکړو قالت احداهما او یو د دې دوجنکو یا ابتی ای پلار زمونږه استاجره اوس هغه مزدور مونته اوس هغه حیا نه کوي نور کار نه کوي پلار لخه هغه وای چې اوس مزدور راغې پلار دې مزدور نیسا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا بهتر د هغه چانا استاجرت چې تی مزدور نسی دی دی القوی مضبوط دی او الامین امانتدار دی د کم ځان قوی دی تاسو ته پته ولګی دا دغه نه پته ولګی دا کنه چې د مونږل تولید خلکو باغه بوکه په یوازې نشوره په لاس کې سن شوره او باطل د په یوازې راو باطل ټول خلکو سره مقابله وکړه دا قوی دی امین کم ځای نه پته ولګی دا بعض مفسرین لیکي وای چې به کله د زنانه رااله نو دوی ته وی چې ښا روان شو سره نو دا زنانه ته مخ کې شو نو چې دا زنانه ته مخ کې تلا نو هوا رااله او د دې زنانه د دې پاندای نه دغه دا کپړه اوچتا کړه نو دو د ګټي ښکارا شوې نو چې ګټي ښکارا شوې نو دوی ته وی ته زما شاته شه زما نظر پتا باندې لګي او ته ما ته شاغ علی وای چې یاخی طرف ته یا ګس طرف ته دا نو زه به تاسو په دغه ترتیب په دغه دلیل باندې به زما نو چې دای ورته خو نه غي وی چې دا خرشتي امانتدار سره دی نو چې دې په د خلکو تفکتو کې دومره امانتدار دی د خلکو په مال کې خو خود خود امانتداری نو وی ان خیر من استاجرت القوی الامین قالت قال اوس دغه وی شعیب علی السلام وی قال وی وی انی اریدو یقینا ز اراده لرم اته کاله په زمانه د کار مزدوری اخلي بدله برانه اخلي مطلب کار برا سره په مزدوري کې خو البته په نکاح کې صرف شرط لګوم فضل لور در باندې پدې نه خرڅوم چې مزدوري وکي هغه مزدوري چې کې دا هغه بیا له مزدوري در کوم خو دومره خبره زمون سوچته نه یو تکاله به مون سره مزدوري کې صحیح شو کنه پیسې به در کوم ته باسه مزدوری کې چرته کنه نو دا مزدوری ما سره کوا صحیح شو کنه دا داسې دی دي ته ویل کیږي شرط فن نکاح دا عوض نه دی خچ عوض د بوزعي دار چې علام تاجرانی ثمانیه حجت دا غلطه معنی چا کړی دا دا غلطه معنی دا نه نه پدی ما پدی شرط باندې فقها هم لیکلي هندي وغیرہ لیکلي دا شرط صحیح دی که څوک چاته او دي دا نه استدلال کړی شعیب علی السلام چې څنګه کړو دا بس تعالی طرف نه کو اته کال دی لس کال در سره پورا کړه بس تعالی طرف نه احسانی ها و ما اريد ذ اراده لرم ان اشق عليك ها چې تکلیف واچوم پتا باندې چې پتا باندې مشقت راولم دا کار نه کوم ها ستجدنی ذره چې تب مومي مال را ان شاء الله که خو خدا الله تعالی من الصالحین د نیکانو خلقنا ګور نیک سړی لکنه د نیکانو نه به مومي موسی علیہ السلام ورته وی قال وی ورته موسی علیہ السلام ذالک بینی دک مددا بینی پما بین زما او بینک او پما بین ستا کی ایم الاجلین کم یو د دو نیټو نه قضیت چې ما پورا کړه نو فلا عدوان علیا نو بیا بسی بیا بنی زیاته پما باندې والله علی ما نقول وکیل او الله تعالی پاغه سبانه چې مونږ وایو وکیل ذمہ وار دی ها بس یو بل سره دغه وکړه او الله په مینس کې ذمہ وار کړو بس وی راضا بالکل تکاله مزدوری کوما هغه ورته لور ورکړه کورم ملاو شو لورم ملاو شو ډوډیوم ملاو شو مزدوری مو شوخه په هجرت کې مزدوریم کوا صحیح شو کنه ځکه موسی علی السلام چې څنګه مهاجر شو نو کار شروع کړو خدای نو چې کنه پریوته چې اوس په الله راکې چې کمال الله د پاره کړی دی